مخکې یو امر سیاسی بیان شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها په دې آیت کې الله تعالی دویم امر سیاسی بیانوي مخکې بیان شول چې فیصله کوي د الله تعالی په قانون باندې په عدل او په انصاف سره نو دې آیت کې الله تعالی وایي چې د قتال په سبیل الله اهتمام کوئ دا غیر لپاره تیاری کوئ دا غیر لپاره تربیت کوئ اصلحې وساتئ د اصلحو تربیت زده کوئ ځکه کله چې تاسو د الله تعالی د دین چغه پورته کوئ اواز پورته کوئ او د الله تعالی په قانون باندې فیصله کوئ نو کافران مشرکان مرتدین تاسو پرېږدي نه نو د هغې د مقابلې لپاره پوره تیاری وکړئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو خذو حذرکم تیار اوساتئ حذرکم سامان د بچاو خپل فن پیرو ثباتین نو اوځئ ډلې ډلې اوین پیرو جمیعا او یا اوځئ په یو ځای باندې د آیات په ابتدا کې ایه الذین آمنو راوړل شوی په دې کې اشاره ده ته که تاسو کې دا ایمان په اخلاص سره موجودی نو د الله تعالی په دې حکم باندې عمل وکړي حذر اعلی هغه اعلی ته ویل کېږي چې په هغې سره بچاو حاصلي توره ده ټوپک دی وغیره هغه ځان سره تیار ونیسئ او خضوع دې دې کې اخذ په معنا د عمل کولو سره دی لکه خذ العفو نو هغه دې کې معنا دار چې تاسو د عفو عمل تاسو د عفو عمل په ځان کې پیدا کړئ نو دلته کې هم دا معنا ده په دې حکم باندې عمل وکړئ اصلي تیارې ونیسئ فن فرو سواتن نو زی ډلې ډلې او ان فرو جميعا یو زی ټول د جهاد په سبیل الله دوه اقسامو ته اشاره ده کله جهاد پر عین نو کله جهاد پر ذی کفایه نو کله چې جهاد پر ذی کفایه د مسلمانانو حکومت قائم وي او اسلامی امارت قائم وي نو په هغه وخت کې فن پر رسوباتین ډلې ډلې وځي په کال کې یو ځل یا دوه ځله حمله وکړي مؤمنان مسلمانان په کافرانو باندې چې هغې ته ښه تیاری ونیسي او دویم صورت داره چې کله جهاد فرض عین شي جهاد په کم وخت کې فرض عین کیږي کله چې مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه د کافرو په جیلونو کې کافران د مؤمنانو مسلمانانو ځمکې ونیسي هغه علاقې ونیسي چې پای کې مؤمنان مسلمانان اوسېدل هغه تی وباسي او کله چې د الله تعالی په نظام د الله تعالی په قانون باندې پابندي په دې وخت کې جهاد بیا فرض عین دی نو په هغه وخت کې په ټولو مسلمانانو باندې بیا جهاد کول د لازمي دي او ان پیرو جمیعا دې کې لفظ ده نفور دا فن پیرو په اصل کې د نفور یا د نپار نه ماخوذ دی پس عربی کې ویل کېږي نفرت کول یو شی بد ګڼل په دې کې ډېره دقیقه نکته ده په دې کې اشاره ده دې ته کله چې رباني جهاد فی سبیل الله دا فرض شي نو په دغه وخت کې د خپل کور د کلی او د علاقې او د اهل او عیال نه داسې وځئ د الله تعالی په لاره کې لکه تاسو چې د هغې نه نفرت کوونکي یئ لکه د کور نه چې نفرت کې د خپل اهل او عیال نه نفرت کې د الله تعالی په لاره کې په داسې حالت کې وځه او ان پیرو جميعا یا وځي غټي غټي لخرې ټول په یو ځواني وځي یا ایه الذین آمنو ایمان علی خذو حذرکم تیار ساتي سامان د بچاو خپل استهی خپلې فنفرو صباتن نو اوځئ ډلې ډلې او انفرو جمیعا یا اوځئ په یو ځای باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت په صفت کې په تورات کې دا لفظ راغلی اناجیلهم فی صدورهم والسیوف علی عواتقهم د نبی صلی الله علیه وسلم امت به هغه وي چې اناجیلهم فی صدورهم قرآنی تعلیمات د الله تعالی د کتاب تعلیمات په داغي پسینو کې او دویم وسیوف علی عواتقهم داغي په وګو باندې او داغي غاړې ته به ټوپکې لانچرې وي تورې وي د هرې زمانې مناسب اسلحه به داغي سره ورسره هر مسلمان د نن ځان وتلی چې زما په سینه کې د الله تعالی د کتاب علم څومره پروت دی د الله تعالی د کتاب سره مینه محبت څومره دی او د هغې سره سره د جهاد سره مې څومره مینه محبت دی د اسلحې سره مې څومره مینه محبت دی و ان منکم لمن لیبتئن فإن أصابتکم مصیبة قال قد أنعم الله علی إذ لم أكن معهم شهیدا کله چې د قتال پی سبیل الله مسله الله تعالی بیانوي نو په هغې کې د منافقانو قباحتونه خامخا بیانوي دا تقریبا د قران کریم قانون دی د غیر پر وجه دی چې د جهاد په سبیل الله نه پاتې کی پای کې رکاوټ پیدا کړي په خپل هم جهاد نه دی او نور خلک منع کوي نو دا منافقي هر سړی په دې باندې هم ځانو تلی چې ما د جهاد د پاره څومره تیاری کړی نو بده کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقانو ته چې د مخکې قانون خلاف کوي و ان منکم یقینا بعض استاسنا لمن خامخا هغه دی لیبت ان چې ورستو چې ورستو ورستو کیږي درون درون کیږي د جهاد نه په خپل د جهاد نه پاتې کی یو دویم معنی هم پسرینو بیان کړی ده دا متعدی دی لمن خامخا دی لیبت ان چې هغه نور خلق رستو کوي د جهاد په سبیل الله نه خلق منع کوي د جهاد په سبیل الله نه منافقانو کې دا دوه کارونه دي په خپلم د الله تعالی په لار کې jihad نه کوي نو دغه سي نور مؤمنان مسلمانان د غي پزړونو کې شکوک شبهات پیدا کوي نو نور خلک هم د الله تعالی د په لار کې د jihad کول نه منع کوي دا منافق دی دا کار چې څوک کوي دا چا ویل دی الله تعالی ویل دی فین اصابتکم مصیبت نو کورسیږي تاسو ته څه مصیبت قال نو منافق وای قد انعم الله علی یقینا انعام کړی دی احسان کړی دی الله تعالی په ما باندې اذ لم اکم معهم شهیدا چې نو هم زره دیو سره حاضر مصیبتون د دین مراد هزیمت دی ظاهری تور باندې شکست راشي مسلمانانو ته یار دین مراد شهادت د مرګرو دی کله چې مرګری شهیدان شي نو بیا منافق سوی وای الله تعالی را باندې ډیر زیات انعام کړی دی په دې باندې خوشاله الله تعالی را باندې احسان وکړ چې دیو سره زه حاضر نه وم اذ لم اکم ماهم شهیدا یا دا اذ ظرفیه دی په کوم وخت کې چې زر دیو سره حاضر نه وم دویم معنا دا اذ دلته کې د علت د پاره دی دا خوشحالی زکه کوي چې اذ لم اکم ماهم شهیدا په عدم حضور باندې خوشحالي کوي ځکه زه ورسره حاضر نه وم خوشحاله ځکه یم چې حاضر ورسره نه وم نن سبا ډیر منافقان هغه داسې وایي که نه خره چې تحریک طالبان پاکستان سره زه نه وم اوس به زما نوم هم په تاڼه کې لیکلی شوی اوس به په ما باندې هم چاپې لګېدلی دا کور به مې وران شوی وی او د دیو په لیست کې به زه اوسم وی مونږ ورته دا وایو مسلمانانو مونږ د کافرانو په لیست کې یو او کافران زمونږ په لیست کې دي هغې به لا مونږ دومره نه یو لیکلي لکه مونږ چې په مونږ په زړه لیکلي دا یو یو ظلم او زیاتی دا مونږ په خپل زړه باندې لیکلی دی انشاءالله د دې انتقام به اخلو نو دا د منافق قول دی اذ لم اکم معهم شهیدا چې زه نه هم د دې سره حاضر دا یو حالت د مؤمنانو مسلمانانو او یو حالت د منافق بیان شو ولئن اصابکم او که ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل او مهرباني د الله تعالی طرف نه فضل نه مراد په دې دی کې فتح او غنیمت دی دا تاسو ته راشي خو دې کې لفظ ذکر شوی من الله په دې کې اشاره د مجاهده په خپل قوت باندې چرته دوکه نشي په هغې باندې غرور او تکبر نه کې فتح چې راته درکوي دا الله تعالی درکوي لیقولن نو خامخا وای منافق کلم تکم بینکم و بینهم وعده گویا کی نوا زمونږ او بینکم په منځ تاسو کې او بینه په منځ در کې مودتون څه دوستانه یا لیتنی های ارمان دې کنتم هم چې زه وې د دې سره په اپو د فوزن عظیمه نو کامیاب شوه به په کامیابی لوی سره کعلم تکم بینکم و بینهم مودتون د دې سمانه ابو حیان رحمه الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی ول معنا کأن لم یتقدم له معکم موده کله چې فتح راشي نصرت راشي مؤمنانو مسلمانانو ته نو بیا منافق وی کأن لم یتقدم له معکم موده یاره مونږ ته وکړو ګوریم لکه ما او تا چې مخکې لیدلم نه یې کړی چرته دوستانم نه یې تیره شوی نو دا د مرګرتیا لحاظ خو که کنه یعنی مونږ ته پکې لږ څه راکه دغه معنا دویم معنا یې کړې ده که انه لیس من اهل ملتکم بیا دا منافق خو په جنگ کې موجود نه کنه کله چې مؤمنان مسلمانان غنیمت واخلي نو دا بیا سوی یاره مونږ ته به کړو مسلمان هم نه وي رکه دا اوس پر لزه زره سره ولې جهاد لرت لمه اوس تا غنیمت واغیسته نو زما لحاظ پکې وکړه کأن کأنه لیس من اهل ملتکم ته ما ته اړو دا ویم نه چې زه مسلمان یم زه ستاسو په ملت کې هم زم مخکې مجاهد وم نو زما لږ لحاظ پکې وکړه کنه دا په ښکاره باندې وای او په زړه کې وای یا لیتنی های ارمان دی کنتم هم چې زوی د دیو سره فافوز فوزا عظیما کامیاب شوی په کامیابی لوی سره لنډه دا چې د منافق که جهاد لذي نو پاغي کې مقصد دار چې غنیمت ته حاصل شي دنیا پرست دی د دې لپاره دي نور د الله تعالی د رضا لپاره جنگ لدا نه دي پل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما په دې آیت کې دریم امر سیاسی ذکر کی امر بالقتال فی سبیل الله عربه تیر مخکې سره بالکل ښکاره دی کله چې اشخاص تیار شي مجاهدین تیار شي تربیت وکړي نو اوس په کار ده چې هغه جنگ ته تیار شي او جنگ ته مخې ته شي فلیقاتل فی سبیل الله نو جنگ دی کوي په لار د الله تعالی کې فی سبیل الله معنی تاسو ته ما کړې ده قرآن کې دا ډیر زیات راځي دا فی په معنا د لام سره دی سبیل په معنا د کلمې سره دی او په عبارت کې تقدیر د مضاف دین اصل لسره فی سبیل الله لاعلاء کلمت الله او دغه تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی دی من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو فی سبیل الله نو کلمت الله ته مراد دی نو جنگ دی وکي د پاره د اوچتوالي د کلمې د الله تعالی د پاره د اوچتوالي د نظام د الله تعالی الذين کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅي ژوند د دنیا یشرون چې قربان کوي ژوند د دنیا بل آخرت په بدل د آخرت کې د دې کې دا یشرون په معنا د یبيعون سره خرڅول معنا مراد قربان کول تی مراد دی د دنیا ژوند او د خپل او د خپل ظلم ازي او خواهشات هغه په آخرت باندې قربان کې آخرت ته پرېږدي مفسرین لیکلی په دې کې اشاره ده انتهایی اخلاص ته اخلاص په کې ډېریات موجود دی ځکه دا خو مسلمان دی دا انسان دی د دې د د نفس خواهشات او مزې هم شته دی خو لیکن هغه د الله تعالی لپاره قربان کی ولې دا کوم استشهادي چی دا خو انسانی کړه دا د نفس خواهشات لري او چې انساني نو د هغې سره ډېرې خبرې دنیا متعلق وي خو لیکن دا هر څه پرېږدي د الله تعالی د رضا لپاره یشرون الحیات الدنیا بالآخره بس د خپل مزه د خپل ژوند ټول هر څه قربان کی او په الله تعالی باندې ځان خرج کی سورة توبه کې دغه تفصیل لري ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په الله تعالی باندې ځان ورخرڅ کی فلیقاتل فی سبیل الله جنگ دی چې بلار د الله تعالی کې د پاره د چتوري دین د الله تعالی الذین کسان یشرون الحیات الدنیا چې قربانی ژوند دنیوي خرڅی ژوند دنیوي بل آخرت په بدله د آخرت کې و من یقاتل فی سبیل الله او او چا چې جنگ وک په لار د الله تعالی کې فیقتل او جل شو او یغلب یا زور اور شو غالب شو وسوف نوتیه اجرا عظیما نو زر دی ور بکو مونږه ته اجرا عظیما ثواب لوی دو حالت د مؤمن مسلمان بیان شول یو دا بیان شو چې د الله تعالی پر لار کې او جنگيږي آن تر دې پورې چې شهادت او تراشي شهید شي او دویم یا زورور شي غالب شي فتح او تا راشي نو دوانو صورتونو کې را مؤمن مسلمان کامیاب دی او د هغې وضاحت په صحیح حدیث سره شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اعد الله لمن خرج فی سبیله څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره د الله تعالی په لاره کې وځي د جهاد په سبیل الله دپاره لا یخرجه الا جهاد فی سبیلی نوزی مگر د جهاد فی سبیل الله د پاره و ایمان بی په ما باندې ایمان دی او تصدیق کن به رسولی او دا ما پیغمبران باندې تصدیق ته په هو علی زامنون الله تعالی او زدا غي ضمانت کوم یا به جنت ته داخل کم او ارجعه الی الی مسکنه الذی خرج منه او یا به خپل زه ته واپس راولم نا علم مانال من اجر او غنیمتین ثواب به هم حاصل کی او دغسې غنیمت به له هم ورکمه نو د دې د دې آیات تفسیر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان ک چې کم مجاهد په سبیل الله ته دې لپاره د خپل کور نه وځي چې ما باندې ایمان دی اعلا د کلمت الله راشي نو الله تعالی وې زه د هغې ضمانت کوم زه یې ذمه وار یم چې یا به خو شهید شي نو جنت ته ولاړ شي او یا به خپل کور ته خپل علاقې ته راوپس کما نا علم مانال من اجر او غنیمتین غنیمت مو ته ملاو شي او دغه سی اجر او ثواب به ته هم ملاو شي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والذی نفسی بیده لولا ان شق للمسلمین ما قعدت خلاف سریه تخرج فی سبیل الله تعالی وای زما دی په الله تعالی باندې قسمی که زنه یې ریدلې چې په مسلمانانو باندې به ګرانه شي نو زه به د هیڅ یو غزا نه شاته نه وم پاتې شوی زه به خامخا تللی وم نو ومن یقاتل فی سبیل الله چا چې جنګ وکړ په لار د الله تعالی کې په یقتل ووژل شو او یغلب او یا زورور شو غالب شو فتح یې وموندله په سوف نوتیه اجرا عظیمه زر دی چې ور به کوم هغې ته اجرا عظیمه اجر لوی ثواب لوی به ورته الله تعالی ورکړي وما لکم څه تندر لګېدلی دی په تاسو باندې الله تقاتلون فی سبیل الله چې جنګ نه کوئ فرار د الله تعالی کې دوی ته استفهام انکاری وایي معنا داره چې ما لکم یعنی ستاسو هیڅ قسم عذر نشته دی عذر هم نشته دی او بیا هم د الله تعالی په لاره کې نه جنګېږئ یو علت بیان شو د قتال فی سبیل الله دپاره فی سبیل الله دیر پاره او جنگیږي چې د مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي د قید او بند نه محفوظ شي د دشمنانو و فی سبیل المستضعفین د دیر پاره او جنگیږي چې کم کمزوري مؤمنان مسلمانان دي پاغي باندې چاپی ونه لګي او د کافرانو دشمنانو د وجې نه هغه تنګ نه کړلی شي په قید او بند کې رانه شي نو فی سبیل المستضعفین د دې لپاره وجنګېږئ چې کمزوري خلک هغه ګریبتار نشي هغه قیدیان نشي نن سبا دا شته که نشته دی و جهاد نه دی فرض و فی سبیل المستضعفین د دې لپاره او جنګیږي چې په چا باندې چاپې ونه لګي د مؤمن مسلمان کور هغه محفوظ شي د زنانو بې عزتي ونه شي زنانه ګرفتارې نه شي ماشومان ګرفتار نه شي سپینګري ګرفتار نه شي علما کرام ګرفتار نه شي د دې لپاره او جنګیږي فی سبیل المستضعفین یعنی چې هغه د قید او بند د دشمنانو نه بچو ساتلی شي حفاظت یې وشي دویم قول هم پسری نو داره چې دې دې کې په عبارت کې حذف دی وفي خلاص وفي خلاص المستضعفین وجنګیږي په لار د الله تعالی کې د اعلا د کلمت الله د پاره او د پاره د خلاصولو د کمزورو من الرجال نارینه او النساء زنانه ول ولدان او واړه بچیان الذين ها کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اخرجنا راو واسی مونږه من هذه القريه ظالم اهلها دغه خار او دغه کلی او د علاقې نه چې ظالمان دي اوسیدونکي د هغې یعنی مؤمنان مسلمانان بندي مؤمنان مسلمانان د کافرو په وطن کې بندي یا په قیدخانو کې دي نو د دې لپاره او جنګېږي چې هغه خپل نارینه ضعیف خلک زنانه دوسې ماشومان د هغې د ولقې نه او د هغې د تسلط نه آزاد کوي د دې لپاره او جنګېږي نن سبا د طاغوتیانو د کافرانو جیلونه دار مسلمانان نه ډک دي کنه دي ډک په مسلمان باندې په زناکار باندې په د زنا پابندی نشته لري دغه سی په شراب خور باندې په شراب اسکلو کې په غي باندې پابندی نشته لري او د سود کون کې باندې په سود کولو کې پابندی نشته لري خو لیکن که پابندی ده د الله تعالی په دین باندې ده په مؤمنان مسلمانانو باندې ده د الله تعالی د قانون په وختونکو باندې ده نو الله تعالی وایي د هغې د خلاصېدو لپاره کوشش وکړئ نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه د یو یو مسلمان د انتقام په باره کې بیعتونه اخیستني دا شوې ده څه شول هغه مؤمنان مسلمانان څه شول هغه علما کرام چې هغه ده د فقې د کتابونو نه د حیض او د نفاس او د منځ او د روجې لپاره حوالې ورکوي ولی په هغې کې دا نه دي لیکل شوی چې یوه زنانه د کافرو د لاسه ګرفتاره شي نو په ټولو مسلمانانو باندې بیا جهاد پر ځای عین دی څومره مسلمانان زنانه ګرفتار دي او که چاته نه معلوم مونږ سره د رابطو کې مونږ به ته ورخوایو چې شته دی داسې ډېرې زنانه داسې شته دی والمستضعفین من الرجال او د پاره د خلاصولو د کمزور نارینه و نساء زنانه ول ولدان واړه بچیان الذين ها کسان یقولون چې وای چغي وای ربنا ای رب زمونږه اخرجنا او باسی مونږه من هذه قريه ظالم اهلها یو مرګره د جیل نه راځت شوی هغه ته خپل دا واقعي ویل نو پاکستان د مرتدینو سره د تیمرګری په چاونۍ کې نو بیا دا خبره وکړه چې هغه ډیر واقعیت ویل خو یو پکې دا ټکی وای چې یو عالم یې راوړ او سپینګیری عالم نو هغه څه وخت کې زمونږ سره د کمرې ته رادننه که او مونږ په یوه کمره کې تقریبا نوي کسانو په یوه کمره کې نو په هغې کې د څملاستلو دا ځای نه و د ناستې ځای پکې هم نه بلکې زیات وخت به په ولاړې باندې تېرېده دا سزا وه د هغې او وړې وړې کمرې وې نوي کسان په څلیرش ګنټې کې د هوټل چې کومه ډوډۍ عام د بازاري ډوډۍ په څلیرش ګنټې کې د نیمه په یوه ډوډۍ به په څلور کسه باندې راکوله دا به په څلور ځای به کوله او یو یو کس ته به دغه ورکوله یو زمونږ پنځه نوي ورځې په هغه یوه کمره کې تېرې شولې وخت یې ډېر شوی وخت پنځه نوي ورځې زمونږ په هغه یوه کمره کې تېرې شولې هغه عالم یې چې راول نو ماښام هغې ته وایي چې ته ترې راوځه نو سبا ماسخوتن یې هغه دننه راګوزار که کمرې ته نو په هغې باندې په بدن کې داسې ځای نه و چې په هغې باندې وینې نه وي هغې له دا یوه ورځ او یوه شپه تر ریمانډ ورکړی نو ربی اوشی په حالت کې زمون کمرې ته راګوزار ک عالمو د الله تعالی د کتاب پویدون کېو او ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و یو نوې بل مرګره راوړ یو مسلمان نیولې او چر د کور په کور باندې چاپه لګولې نو یغي هغه حالت ډیر یا سخو پغه مون خو سره بیا هم لګادت شوی نو یې بار په دې و یو سپي وغپل سپي نو یې د چغې کړلې چې الله تعالی که زه اوس د انسان په ځای باندې دا سپی او زه بار ګرځېدلی وی نو دا به ډېره زیاته ښه وه دغه درباري مفتیان دغه درباري مولیان او شیخان هغه وخت رایات کوي چې د الله تعالی مخې ته په قیامت کې ودرېږي دغه مؤمنان مسلمانان چې دی په شهادتونو رسولي دي په روډونو باندې راخکلي دي یوازې پر یډونو پر وډونو باندې نه بلکې په هغې باندې په ژوندینې باندې ټینکونه ورخېجول دي په ګاړو پسې تړلې دي او راښکلې دي په ژوندینې باندې د هغې نه سترګې ویستلې دي د څه انتظار کوئ تاسو بې غیرته شولئ د الله تعالی په دین باندې غیرت نشئ کولی نو کم چې غیرتیان دي نو د هغې لار خو مه نیسئ که نه د هغې مخه خو مه نیسئ که نه د الله تعالی په کتاب باندې ډس کیږي تاسو به غیرت یې د الله تعالی کتاب د پانه شي کوله نو الله تعالی د خپل کتاب د پا په خپل کړی ده د دې د دې د حفاظت د پاره مسلمانان شته چې هغه ور دي د پاو کې خو ته هو ته مودرې کنه د الله تعالی د کتاب په داسې شکل باندې خو مه پیش کوه چې دا یو بغیرته شکل باندې ته پیش کی د الله تعالی په کتاب کې د الله تعالی په دین کې د پاخ پلشته دی د د پاهو کم کړی دی د اقدام نشي کولای نو د دفاع د حکم خوشته په دې شریعت کې خوشته دی کنه کنه دغه خلک چې دا څومره بې عزتیانې شوي دي د خویندو میندو څومره مشکلات یې برداشت کړي دي د دې د دې ذمہوار به بیا په قیامت کې ټول تاسو یې اوس هم د خپل پتونه کبچ نشي نو راتلون کې وخت کې بیا هم سخترین حالت بر دین نورم راشي او دغه مؤمنان مسلمانان به تاسو کېدې شي په دنیا کې معاف نه کی او په آخرت کې خو بیا معاف کېدو نه والمستضعفین من الرجال والنساء او په ویډیوګانو کې به تاسو کتلی یو څو وخت مخکې راته یو مرګری یو ویډیو وښودله زه خپل د ویډیوګانو ډیر نه یم قایل او نه یې ګورم الحمدلله دغه نزان ساتمه کافی هده پورې خو بیا هم کله چې زمونږ کم یو مخې ته لار ده او کوم کار هم اختیار کړی دی نو په هغې کې مخې ته یو معلومات حاصل دی نو د پاکستان د ظلم په حق له باندې راته یو ویډیو ملګري وښودله نیمه شپه ده د شپې په یو ځای کې پنجاب معلومیږي په هغې کې چاپه لګېدلې ده پوجیانو چاپه لګولې ده نو زنانه د دو سره پکې تبرونه ورسره دي تبرګي ورسره ورسره دي د پردۍ د دروازې وهي او نور پوجیانو ته لګیا دي په لتو باندې وهي نو کله چې کور ته دننه ورننه وځي نو زنانه او ماشومان درې کټونو نه هم دغسې راګوزار کړي اوده دي اوده او زنانه په داسې بېدردۍ سره په دې ځمکو باندې راګوزارلي دي او په دې کنداغونو په دې باندې وهلي دي او غټ غټ ډانګي او سور سره دي ماشومان دي او که نارینه دي او که زنانه دي نو هغه په دې ډانګو باندې وهي داسې ظلم په تاریخ کې زما په ذهن کې د آدم علیه صلات و سلام نه تر د ننې ورځې پورې بنی شوی کم چې هغې ظلم کوي اوس هم تاسو په دې باندې سترګې پټوئ نو الله تعالی به هم تباه کړي په دنیا کې به هم الله تعالی راونیسي د عبرت نشانه به مو ګرځئ او که په دنیا کې نه نو د الله تعالی عذابونه بیا ډیر زیات دي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله او څه عذر دی ستاسو شیخ صاحب د کاولګرام رحمه الله تعالی چې هغه دیو شهید کړی او په جیل کې هغې به داسې معنا دی چې کوله او مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله څه عذر دی څه تندر د باندې لګېدل دی مسلمانانو چې د الله تعالی په لاره کې جنګ نه کوئ والمستضعفین من الرجال او د پاره د خلاصولو د کمزورو من الرجال نارینه و نساء د زنانو والولدان یو واړه بچي الذین کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اخرجنا راو باسی مونږه من هذه القريه الظالمه دغه کلی او د اخار او د علاقین چې ظالمان دی اهل او سیدون کې دغه دغه پوجان او دغه کافرانو بيدینه خلق وجعل لنا من لدنک ولیا او مقرر کې زمونږ د پاره من لدنک خپل طرف نه ولی ان دوست بچون کې دا ماشومان او دغه زنانه او دغه نارینه د تاسو ته چغي وهي دا تاسو ته چغي وهي چې زمونږ بدلو اخلي زمونږ انتقام اخلي من لدنک ولیا چې داسې یو انسان چې موږ د دې ظلم نه بچ کی وجعل لنا من لدنک نصیرا او مقرر کی زموږ د پاره د خپل طرف نه نصیرا امدادي څومره چې زموږ خویندې دي څومره سپینګری دي نارینه دي څومره ماشومان دي د چا سره ظلم زیاتې شوی دی ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره چې په کم یو ملک کې وسره د یو مسلمان سره ظلم زیاتې شوی دی نو کله چې بیا د مسلمانانو حکومت راغلی دی نو د مسلمان مخې ته راوستی دی هغه کافر چې چا سره ظلم کړی چې یوه سپېړه یې ولم ورکړې ده نو دا یې ورته ویل چې په څومره سپېړه باندې وهلی ته نو هغه سپېړه وله ورک نو مونږ د خپلو خویندو ته دا وایو زه له تحریک له خوا ته دا خبره کوم انشاءالله هغه ورځ به لرې نه الله تعالی مونږ به یا ژوندي یا به نه یو خو انشاءالله داسې هلکان شته دی داسې ځوانان شته دی داسې استشهادیان شته دی او دغه سي مجاهدین شته چې ان شاء الله ستاسو ردی یو یو آه او پریاد د دې تپوس پر دې مرتدین د ان شاء الله کیا دا ورځ لري نه ده الله تعالی به دیو باندې خپل عذابونه راولي الله تعالی به د مجاهدینو په لاس باندې دیو کوتره کې او دی به تباہ برباد کړي الحمدلله کم ځای کې چې ظلم کړی دی نو تحریک طالبان پاکستان کوشش کړی دی چې د هغې نه انتقام هم اخیستی دی وجعل لنا مقرر کی زمون د پاره من لدون کله خپل طرف نه ولی اندوس پچ کون کی وجعل لنا او مقرر کی زمون د پاره من لدون کله خپل طرف نه نصير امدادي الله زمون د پاره امدادي مقرر کا الذين الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله په دې آیات کې هم jihad ته ترغیب دی او دا ذکر کیږي په تور دی او پیغور باندې دغه کافران مرتدین جنگیږي په سبیل طاغوت د جمهوریت د پاره دیموکراسي د پاره د باطل نظام د حفاظت د پاره نو اے مؤمنه مسلمانه ته په الله باندې غیرت نشي کوله ته د الله تعالی پیغمبر باندې غیرت نشي کوله او دغه سي ته د الله تعالی په کتاب باندې غیرت نشي کوله هغه ستا د د الله تعالی دشمن دی د الله تعالی پیغمبر دشمن دی د الله تعالی کتاب دشمن دی دغه سي د علماي کرامو دشمن دی د الله تعالی د نظام دشمن دی ستاسو د زنانو د ماشومان دشمنان دي نو تا کې دومره غیرت نشته چې د الله د پاره جنگيږي د الله تعالی د کتاب د پاره جنگيږي د الله تعالی د دین د پاره جنگيږي او د خپل کمزور مؤمنان مسلمانانو د راخلاصولو د پاره جنگي الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله مؤمنان جنگ کوي په لار د الله تعالی کې په سبيل الله مانم بار بار ذکر کړل والذین کفروا کسان چې کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کوي په لار د طاغوت کې الطاغوت دې کې مراد دی د عام دی جنی شیطان انسی شیطان دغسی هر معبود من دون الله دغسی مفسرین لیکلی فی سبیل طاغوت د دین مراد حاکم من غیر الله د الله تعالی نه علا د بل چا د حاکم د پاره د کاپیرانو د یهودیانو د خوشالولو د پاره د خپل کرنل میجر صدر وزیر اعظم د خوشالولو د پاره د ټول پرې کې داخل دي او فی سبیل د سبیل نمرات هر قسم شرک دی کوپر دی بی دینی ده او دغه سه دا الله تعالی د قانون نه علاوه بل قانون دی نو الذين كفروا والذين كفروا کسان چې کفر کړی دی یقاتلون جنگ کې په سبیل طاغوت په دین د طاغوت کې نو دین د طاغوت څه دی د تریت تراین دین د طاغوت څه دی جمهوری پارلمانی نظام په قاتلو اولیاء الشیطانی نو جنگ وکړي د مرګرو د شیطان سره د شیطان چې کم مرګری دي چې هغه د کوپر د پاره جنگيږي دغه سي د بيدینه د قانون او د نظام د پاره جنگيږي دغه د شیطان مرګری دي الله تعالی یې مړی کوي ان کید شیطان کان ضعیف یقینا مکر او تدبیر د شیطان کمزوري دي په مقابله د مکر د الله تعالی کې په مقابله د مکر د الله تعالی کې دا ټکی به سره ضرور یادوي کنه اعتراض راځي اعتراض دا راځي په سوره یوسف اته اشتم نمبر آیات کې براشي ان کید کن عظیم د زنانو تدبیر دا ډیر زیات لوی دی او دلته کې راځي ان کید شیطان کان ضعیفا د شیطان تدبیر دا کمزورې دی نو دا زنانه د شیطان نم ډیری بدتر دی بیا خدا معلومیږي کنه چې شیطان تدبیر دا کمزورې دی او د شی او د خزو تدبیر دا ډیر زیات دی دا ډیر زیات دی نو زنانه او تدبیر خو د شیطان نه زیات نشي کېدلی نو دلته الله وایي د شیطان کمزورې دی او هلته کې وایي د زنانه هغه ډېر زیات قوي دی زنانه په خپل ځای باندې چې کم مکرونه کوي کم تدبیرونه کوي هغه په خپل ځای باندې غټ دی صحیح ده خو لیکنه د شیطان دغه نه غټ نشي کېدلی د دې زنانه او استاد په شیطانۍ کې شیطان دی دا څه خونه ده چې د دې د دې شیطان استاد خو په شیطانۍ کې خو زنانه نه دي نور دیو جن تاسو ته ما ویل ال د کړي ان کید کن عظیم د زنانو تدبیر او مکرونه پریبونه دا ډیر زیات دي په مقابله د کید د رجالو کې په مقابله د کید د نارینو کې نارینو ته دومره تدبیرونه او چلونه نه معلوم لکه څومره چې زنانو ته د معلومي په زنانو کې مکرونه ډیر زیات دي په نارینو کې کمی په زنانو کې زیاتی نو الته کې ان کید کن عظیم په مقابله کید الرجال د نارینو په مقابل کې او دې کې ان کید شیطان کان ضعیفه د شیطان تدبیر کمزور دی په مقابله په مقابله د تدبیر د الله تعالی کې د شیطان کمزور دی یو زنانه د خپل خاون سره نه لګیدل او د خاون به په مخه وهله وهل ټکول پکې ډیر زیات دې ښځې ورته ویلله وایي خاونه ما موه پار وخت کې زه به دې وشرموم داسې به وشرمېږي چې بیا به ځای له رانه شي هغه ته ښځې ته ما څه وشرمې وی بیا به خپه نو زر ته خبره کوم خو هم ما ټول د کلی او د علاقې خلک او د محلې خلک په دې باندې خبر وخسای چې دا سړی د ښځه وهي د ښځې هم لږه داسې افوا خوره کړله چې دا سړی ما ماپ کوي نه تاسو ته ما بار بار ویلی دی مار دې سړی نه خلاص کړي او که دا نه نو دا سړی بله ورځ بیا زه وژلی یم نو بیا به تاسو وایئ چې داسې چل دی او داسې دی سړی په پټۍ کرو داسې وکړله چې د ښځې ته وې سهار به دا پټۍ کرو وې صحیح ده ښځې دا رزیلتوب وکړه او دا مکر او تدبیر یې وکړه مهی یې پیدا کړله مهی او د کور خواته پټې او په هغه پټي کې چې کم ځای کې دی قلبه تړله غوایې نه تړلې یې وې کوله نو په حق ځای کې د مې خخ کړله سحر چې کله سړی لاړ او پټي کې یو وتړله نو یو دوه کیلونه چې ویستله مهی پکې راوختلو مهی چې ګوري هغه بیخي ښه تازه دي ښځې ته کور ته اواز وکوي ښځې راشه وې څه دي سړیه څه دي وای مهی مې موندل دی بیخي تازه مهی دی د سریا وای په پټی کې مهی څه کوي وای نه شته دی کنه وای ترا شل دی کې وای خډیر شي مهی دی خزه چې ورله وای دا خو پرشتیا دا خو مهی دی دا خو عجیبه وند کې خبره مهی په خوړ کې او دا الله تعالی تعالی پټی کې درکړل وای څه په وکم وای د سیو کې چې دا پاخه کا او ساخ ټیم کې دا زمینداران اکثر وږي کیږي چې راوړي دا وسره وراته کې را به وړي ښځه لاړه له کور کې قلارې ناسته ده چې ساخ ټیم شو سړی یوه یوه چغه یې وکړله اواز یې وکړ چې مه یې راوړئ که بله یې وکړله بله یې وکړله ښځې ځان غلی کړی دی خبره ښه اوري خو ځان یې غلی کړی دی سړی یوه پرېښودله راغله راغې په ښځه باندې راوګرځوه تا ته ما ویلي نه و چې مه یې به راوړي وې سړیه کوم ځای کې مه یې چېرته و وې سار چې ما په دې پټي کې راویستله وی سړیا وای دا ته څه وی ته په پټی کې مې ته خزه باندې راو ګرځول خزه وهله وهله خزه چغې وهی د گاون خلک راغې گاونډیان راغلل څه چللې یو سړی ته خبر قرار وای وای سار ما یو کوله مې راو خطر په دې پټی کې دې تمال چې مې دغه کا دا مې پاخه کا وزر اوس پر پندیزار مې رانه وړله اخذ او توی تاسو ته مانو چې دا لیونه شوی دی او دا ما چې دی وجنی دا ما پرېږدي نه اوس په پټی کې چرته مئی مئی خو په خوړ کې په وبو کې مئی یو دا چې پټی نه مو دا لیونه دی د دماغ صحیح نه دی مار دې سرینه خلاصه کړي بهرحال سړی خلکو ونیو په زور باندې په کټ کې وتړه و چې د دماغ خراب دی او دا اسپیټال ته وړل غواړي چې د علاج وکړي خضر خضر سلام شاته روانه ده بهرحال بیا بیا خاون مې خدای کنه زه و سلام لاړ شم سړی ډیر زیاتې چغې وهي زه روغ رمټ یم زه لیونی نه یم ما معی دې له سار ورکړی دي وایي دا څنګه بیا وایي دغه زه تاسو ته وایم که نه چې دا لیونی دی تاسو نه یقینوئ بهرحال چې لارې پورې نیمایي ته دغه ورسوله د جنازه یې دغه ورسوله سړی هغه شان کې برباد دی وایي خو دا ښځه ورته وایي وایي تاسو لږ طرف ته شئ زه یې وینم زما خاوند دی چې مړ نه شي چېرته په دې لاره باندې برقه کې پټ یو مایه راغیستی دی هغه ورته وروښیدسي هغه بیا چغه کوي دغه دی دی وسره کنه وای زه یم چې شته او دا تاسو نه منئ زما سره بهرحال اسپیټال د سړی ورساو کله چې لار ډاکټر ته خلکو ته چې څه چل دی سړی باندې څه چل شوی وجه دماغ خراب شوی دی علاج یې وکړه دماغ یې ولې چیک کړلو دماغ یې خو خراب نه دی سه ښه دی سه ګزاره کوي ستنې ورته ولګولې دوایي یې ورله ورکړله نو بیا را روان کسړې بهرحال قصه وګدا د خکور ته واپس را ورساو کله چې گاونډیان کلکه تړلې ده خزه او ته وی وی دا ما وجنی وی دا و تړی وی دې کور کې دې سره زندگی نشم کوله سړی تړلې ده چې کله گاونډیان تیر کور نه بهر ته وته نو خزه او ته خواته راغله وی مار ته نویل کې سړیا داسې ور سره کوم چې بیا یاد ساتي ان کید کن عظیم د زنانو مکر او تدبیر هغه ډیر زیات دی خو لیکن هغه په مقابله تدبیر د نارینه و کی او ان کید شیطان کان ضعیف یقینا مکر د شیطان کمزور دی په مقابله د مکر د الله تعالی کی نو دغه کافران چې څومره زیات تدبیرونه کوي د مسلمانانو په خلاف باندې الله تعالی به دغه کمزوري کی اته قواهتونه بیانیږي د منافقانو او ترغیب دی قتال فی سبیل الله ته په اتات یا حمایت کې الله تعالی د منافقانو نه ډډه وکړي او اهمه مسله به کې بیانیږي څلور اقسام د منافقانو کم منافقانو سره جنگ کولای شي کم منافقانو سره جنگ نشي کولای نو دا غي بیان بکیږي بکې څلور اقسام دي نو دا غي تفصیل به هم رسته راځي الم تر الى الذين قيل لهم الم تر مخکې هر کله چې ترغیبات ذکر شول قتال په سبیل الله ته نو زجر ذکر کوي پر خودونکو د قتال په سبیل الله ته الم تر الى الذين ايتن غره کسانو ته قيل لهم چې ویل شو غیته کو په ايديکم بن کې لاسونه خپل واقیم الصلاة او پابندی نمانځه کوي او اتو زکات ورکوي زکات قیل لهم کفو ایدیکم لاسونه بانو ساتي په مکه مکرمه کې او دغسې د مدینې په اول اول د وخت کې په اول وحلت کې په اول وخت کې ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته هم د دې حکم شوی او چې کفو ایدیکم لاسونه بانو ساتي د جنګ کولو نه او واقیم الصلاة واتو زکات پابندی د باندې کوي ورکوي زکات نو دا په ابتدا د اسلام کې ده او په دې کې اشاره ده دیتا په داسې وخت کې چې کله ستا وس او طاقت نه د جنگ کولو په تشکیل باندې نه نو پابندی په کار در نیکو اعمالو دې لپاره چې اول ځان تیار کړي د الله تعالی دین ته نو بیا به جهاد په خې طریقې سره کولای شي او دې ته په حدیث کې اشاره شوې ده المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله مجاهد هغه دی چې اول جهاد وکړي د خپل نفس سره په تابعدارۍ د الله تعالی کې نو دا هم جهاد دی چې د خپل ځان سره جهاد وکړي ولی ته چې په کومه خبره باندې د کافر وجنې بې دینه وجنې نو هغه خو اول د ځان نه لري که کنه نو اول په ابتدا د اسلام کې په مکه مکرمه کې او کله چې صحابه کرامو هجرت وکړ په ابتدایي وخت د مدینه کې په هغې کې ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته همدغه حکم و چې تاسو د مونځ پابندي کوئ زکات ورکوئ او د خپل ځان اصلاح وکئ نو دې وخت کې مجاهدینو ته دغه حکم دی کنه کم مجاهدین په تشکیل باندې ځي هغوی له هم خو لیکن کله به تشکیل باندې نه او په کور کې ناست نو درې خپل نفس سره جهاد وکا د الله تعالی دین ته د نفس دی تسلیم کا چې د الله کم قانون دی کم نظام دی هغه ول په خپل ځان باندې اومنه المجاهد من جاهد نفسه په طاعت الله وس دو حالت بیانې الله تعالی د منافق حالت بیانوي فلما کتب علیهم القتال نو کله چې فرض کړل شو جنگ اذا فریق منهم پس یوه ډله د هغې نه یخشون الناس یره کوي د خلکو نه که خشیت الله په شان د یرې د الله تعالی باندې او اشد د خشیه بلکې زیات په یره کې اذا فریق منهم دا اذا د مفاجات دپاره راځي یعنی هغه خلق چې هغه داوی د ایمان کولې و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر نو ناسا په پاغي کې یو حالت پیدا شو یخشون الناس که خشیت الله jihad پر شو د اوسه پورې دا لوی مولای سی وو لوی شیخ سی وو او لوی مؤمن مسلمان ځان ته وایي خو لیکن ناسا په دا حالت بالکل بدل شو یخشون الناس که خشیت الله یره کې د خلکو نه پشان د یری د دغه کافرانو د منافقانو د الله تعالی نه منافق د الله نه هم یریږي خو لیکي نه د دې غرنۍ او د جاز او ردینه بیا زیات یریږي د پوجي نه یخشون الناس که خشیت الله د الناس نه مراد کافران خلق دي دغه مرتدین عیسی او پوجیان دغه تی مراد دي دا غنه به دومره نه یریږي که ته اوس جهاد د دې لپاره نه کې چې د پوجیان د پوجیانو نه یریږي نو جهاد د دې سره که د الله نه ولې نه یریږي او تاسو ته ما ویلی یو حدیث مرتبار بار ذکر کړی دی الله تعالی به قیامت پر ورځ باندې یو انسان راو غړي الله تعالی به توي په پلانې پلانې ورځ باندې پلانې پلانې خبر دی ولې نه وکړي حق دی ولې نه ویلې نو دا انسان به توي الله تعالی زیرې دمه د خلکو نه الله تعالی به توي چې زه ډیر زیات حقدارم چې زمانه یې ریدلې وي زمانه یې ریدلې ولې jihad پرز دی او ته jihad نه کړه کافرانو د یری د وجنه نو د الله نه ول نه یریږي د دیو د زولنو نه د دیو د زندانونو نه یریږي نو د الله تعالی د زندانونو نه ولې نه یریږي چې قیامت کې جهنم کې ور بیا راګیر کی یخشون الناس یریږي دیو د خلکو نه که خشیت الله په شان د یری د دیو باندې د الله تعالی که خشیتهم من الله اصل لسره په شان د یری د دیو باندې د الله تعالی نه دویم معنی او دا خشیت چې د الله تعالی دین په پاتې کې نو دا بیا بيدینی ده دویم که خشیت الله که خشیت المؤمنین من الله دیو یریږي د خلکو نه د پوجانو پولیسو د کافرانو نه که خشیت الله په شان د یری د مؤمنانو د الله تعالی نه دیو د کافرانو نه دومره یریږي لکه مؤمن مسلمان چې د الله تعالی نه یریږي او اشد د خشیه بلکې زیات په یره کې دغه پوجو دغه پولیسو ایسای و چې د دینه به خلک ډیر زیات تیریدله دا چونکې په چاونو کې دا دننه د دې وجه نه ته خلک تیرېدل او پرونی واقعا نه ډیر مسلمانان به خبري ان شاء الله اراده لري په هغه باندې معرکه وکړو نو ما خامنه خبرونه کې ان شاء الله هغه ته انتظار وکړي مومندو کې واقعا راغلی ده چې د پاکستان مرتد فوج زنديقان او دغه خنجران ورغلي دي یو کور ته د کور بیزتی کوي او پوجي دی هغه کور ته وروړي دنه د یو زنانه بیزتی کوي د یو کور عزت پایمالی او الله تعالی په دې امت کې او په دې قوم کې دې قومونو کې الله تعالی داسې خلک پیدا کړی دی د مؤمنانو مسلمانانو کې هغې ټوپک راغیستی دی هغه زنانه دروازه یې کلاو کړې ده او ټوپک یې ورته نیولی دی پرې سر باندې ویشتلی دی هغه یې مردار کړی دی ټوله میډیا په هغې باندې ګرمه ده نو ماښام ته انتظار کوو انشاءالله د هغې پوره تفصیلات درته وایو نو اوس دغه پوج هغه پاتې نه دی دا په چاونۍ کې دننه او خلک تیرې او چې کله بهر ته راووته نو د دیو هغه هر څه معلوم شوله اوس الحمدلله زمون په قوم کې زنانه دا کولی شي چې هغه مرتدین اولی او پر سر باندې مردارې کی او خپل عزت او خپل هغه پاک دمنی هغه برقرار وساتي اذا فريق منهم يدلر دیونه چې منافقان یخشون الناس یره کې د خلکو نه خشیت الله په شان د یری د الله تعالی باندې او شد د خشیه بلکې زیات په یره کې وقالو او ویدو او دغه محافظ په وجه چې دا حفاظت کوي مسلمانانو دغه حال له وقالو ویدو ربنا ایر وزم غلی ما كتب دانه القتال ولې د پرس کې په موږ باندې جنگ الله په موږ د جنگ ولې پرس دا دا مسلمان دا وینا نشي کولای دا منافق وینا غانی لولا اخرتنا الى اجر قریب ولی دی ورستنو کومګه الى اجر قریب تر نیټه قریب نږدې پوري تر د نیټه نږدې پوري دی مونږ ورستو ولی نکللو الى اجر قریب مراد درینه اجل قریب نو مراد نیټه را مرګ ده الله تعالی مونږ په خپل مرګ باندې مړ شویو نو وستارب سه مخ کی مرګ را وسته یعنی دا وسم ډیر براینه مسلمانان چې هغه په جواب کلمه د ایمان وایه خو لیکنه دا جنگ ورته داسې ښکار لکه دا چې خالص بس مرګي لکه چې ستا پنځوس کاله عمر دی او جنگ دی شروع کنو ته په دېرش کاله کې خامخا ته وزیر میند الان کې دا خبره صحیح نه ده دا د منافقانو خبره لولا اخرتنا ولې دې ورستو نه کړو مونږه اله اجرن قریبا نیټې نږدې پورې چې په خپل مرګ باندې مونږه مړ شوي نو ولی در باندې جنگ پرس ک قل تو پیغمبر متاع دنیا قلیل مزید دنیا خو لګی دی ول اخرت خیر لمن تقا او اخرت غره دی دا چر پاره چې یریږي د الله تعالی نه خیر لمن تقا ولا تظلمون پتیلا او ظلم بهونه کړل شي پتا شو پتا سو باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري باندې والآخرت خیر خیر لمن اتقى متاع د دنیا هغه چیزونه چې دا غینه پیدا حاصلېږي هغه ته متاع وای او قلیل دا قلیل اسم دلالت په قلت باندې کوي او دا تنوین په کوم راړل شوی دی نو په دې کې ډیر زیات قلت ته اشاره شوله په دې کې هیڅ قسم بقا نشته د دنیا تیریدون کې دا والآخرت خیر لمن اتقا والآخرت د دین مراد ثواب الاخرت او بدلی د آخرت چې په نیکو اعمالو باندې حاصلیږي خصوصا په قتال په سبیل الله باندې حاصلېږي خیرون دا غوره دی لمن اتقا دا چر پر چې یریږي د الله تعالی نه خیرون آخرت ولی بهتره ده د آخرت د جنت نعمتونه هغه همیشه لپاره دي هغه ختمیږي نه او خیر لمن اتقا په دې کې یو بلې خبرې ته اشاره وشوله هغه دا چې د قیامت نعمتونه چې حاصلیږي نو هغه پرهیزګارۍ سره حاصلیږي امام قرطبی رحمت الله علیه وی لمن اتقا لمن اتقا المعاصی او د ګنا نه په ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه غ شرک دی دا غي نه ځان بچ کول دغه سی مخالفت د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه سی د نور ټولو ګناهونو نه ځان بچ کول ول اخرت تو بدل اخرت خیرون دا غره د لمن اتقا دا غچره پاره چې ځان ساتي د شرک نه لمن اتقا چې ځان بچ کړي د مخالفت د نبی صلی الله علیه وسلم نه لمن اتقا چې ځان بچ کړي د نورو ګناهونو نه د غیر پر آخرت غوره ولا تظلمون فتیلا او ظلم بونه کړی شي په تاسو باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري باندې دومره ظلم بنش کېدل دې ځکه د ظلم نه مراد نقصان دی په ثواب کې چا چې د الله تعالی په لار کې jihad کړی دی تقوا پرهیزګاری کړی ده هغه ته و داغه د اعمالو پوره ثواب ملاویږي او هیڅ قسم کمی په کې نشي کېدلی ولا تظلمون پتیلا او ظلم بونه کړی چې په تاسو باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې اينما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وان تصبهم وان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دا دا متعلق دی لولا اخرتنا الی اجل قریب سره منافقان ویل مونږ ته جهاد حکم ولې وشو د خپل مرګ نیټه چې زمونږ د پاره مقرره شوې ده نو د هغې پورې مونږ له تاخیر په کارو الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي اینما تکونو کم ځای کې چې دا سو یدرککم الموت لاندې به کتاب سره را راګیر به کتاب سره مرګ ولو کنتم فی بروج فی بروج مشیده اگر که تاسو په قلاګانو مضبوطو کې بروج تاسو په قلاګانو کې او مشیده هغه مضبوط دي بروج اصل په عربی کې ولکی ښکارا کې درته دلته کې مراد قلاګانی دي نو قلاګانو ته بروج ځکه ویل کېږي چې هغه په مخ د ځمکه باندې د لرې نه ښکاري لویه بنګلې او لوی لوی ماڼۍ چې نو خو د لرې نه ښکاري که دې وجې نه ورته بروج ویلی شوی مشیده معنا د جوړې کړلی شوي مضبوطې جوړې کړلی شوي دویم معنا مشیده په معنا د شید چونې ته وایي چونې چونه کړلی شوی چې چونه او تور کړلی شوی مضبوطه می چونه مو تور کړلی شوی سپینه یې نو د لرې نخکاری او یا مشیده په معنا د دنګي دنګي اوږدې اوږدې او غټو غټو سره ولو کنتم اگر که تاسو په دغه کې خو لیکن بیا به هم تاسو ته مرګ خامخا راځي و ان تصبهم حسنه اوس دو حالت د منافقانو و ان تصبهم که ورسیږي مؤمنان مسلمانانو ته حسنتون او یا د منافقانو ته حسنتون څه خوشحالي یقول وی دی هاذی من عند الله دا د الله تعالی طرف نه ده و ان تصيبهم سیئه نو کور سیګری ته تکلیف او مصیبت یقولون وی د منافقان هاذی من عندک دا ستا د وجه نه ده هاذی من عندک هذه من عند الله دی الله تعالی ته چې نسبت کوي نو دا نسبت الله تعالی ته دا د وجه د شکر نه نه کوي بلکې نفی د اثر د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم مقصد د پدې کې اے پیغمبره کستا تابعداري څوک وکي نو هغې ته خو چرته خڅه نعمت ونه رسیده پاغي ستا د تابعداري هیڅ قسم برکات نشته څه خیرونه نشته بلکې که خه کوي خو الله تعالی یې کوي ستا د فرمانبرداري او ستا د تابعداري په وجه باندې دا نه دي او که ورسیږو ته څه مصیبت یقول وی هاذ من عندک دا ستا د سپیرواري د وجې نه دي سورۃ الاعراف کې براشي یو سل یو دیر شمایات کې موسی علیه السلام تم خلق دا خبره کړی او دا یو تویلو یطیر بموسی و من معه موسی علیه السلام ته ته سپیری ستاره مرګری سپیر دی دویم معنا هذه من عندک کله به چې شکست راغی کله به چې مشکلات راغلل نو هذه من عندک دا ستا د بې تدبیرۍ د وجې نه دی ای پیغمبره ته په تدبیر او په سیاست باندې نه پوهېږي ځکه دا شکست راغی او ځکه دا بدحالي راغلل که تا چېرته لږ ګزاره کولی نو دا پوجیان به په خپل ځای باندې ناسو ته ولې راتللی خو ته بې تدبیر انسانې په سیاست او په تدبیر باندې نه پوهېږي په حکومت باندې نه پوهېږي د دې وجې نه دا مشکلات راځي قل تو پیغمبر کل من عند الله دا ټول د الله تعالی طرف نه کلن دا رد دی په د دې په باطله عقیده باندې کلن که دغه که ښه حالت راځي دا هم د الله تعالی طرف نه دي او که دا بد حالت راځي نو دا هم په تقدیر کې او په قضا کې لیکل شوی دي فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا نو څه وجه ده د دې قوم دپاره لا یکادونه نږدې نه دي یفقهونه حدیثه چې پوه شي په څه خبره باندې په دې کې د منافقانو بل قباحت دی هغه دا دی چې دیو کې څه قسم فقاهت نشته دی د دې څه مطلب دی لا یکادون په ذکر شوی یعنی دیو خو په خبره باندې پویږي نه خو بلکې پویدلو ته نږدې هم نه دي په دې کې ډېره زیاته مبالغه ده حدیثه مراد درې نه سره یو قول هم بسرین داره چې مراد درې نه د دین مراد خبره د دین د الله تعالی را چې نازل کړل شوی د الله تعالی طرف نه په قران کې په حدیث کې په مال هؤلاء القوم سو جره چې دا قوم یعنی دغه منافقان لا یکادون نږدې نه دی یفقهونه چې پوه شي حدیثه په څه خبره د دین د الله تعالی باندې چې قران او په حدیث کې ذکر وي حدیثه څه خبره د دین چې په قران او په حدیث کې ذکر وي دی په دې باندې نه پوي دویم مطلب داره او دا بهترین توجیه هم د پدې ده کی فما لهؤلاء القوم سوجدا چې دا قوم د پاره لا یکادون نږدې نه دی یبقونه چې پوه شي حدیثه په دغه مخکینی خبره باندې مخکینی خبره الله تعالی کوم بیان کړه دیو دوه خبرې بیان کړلې کله بچی سهولت راغې نو دا به د الله تعالی طرف نه خوشحالي براغله او کله چې مصیبت راغې نو دی وویل دا ستاره سپیرتوب د وجه نه دی نو الله تعالی په هغې باندې رد وکړه کل من عند الله دا ټول د الله تعالی طرف نه دی نو الله تعالی وی ما له هؤلاء القوم سوجرت د قوم نو پر لا یکادون نږدې نه دی قونه حدیثه چې پوه شي په دغه مخکینی خبره باندې چې کل من عند الله حوادثات او مصائب مشکلات او دغه سي راحت دا دوانه د الله تعالی طرف ناراضي نو دا په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دا ښه او بد ولی په امنت بالله کې هم د غری کنه چې تقدیر د خیر او تقدیر د شر د شر دا به دوانه د الله تعالی طرف نه مني نو دا په دې باندې نه پوهیږي چې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی تقدیر د خیر او شر دوانه د الله تعالی طرف نه دي په مال هؤلاء القوم نو سوجدا درې قوم د پاره د منافقانو د پاره لا یکادونه نږدې نه دی یفقهونه حدیثه چې پوه شي په دغه په دغه مخکینی خبره باندې چې کل من عند الله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا ما اصابک هغه چې ورسیږي تا ته من حسنتین څه خوشحالي په من الله نو دا د الله تعالی طرف نه ده و ما اصابک من سیئتین او هغه چې ورسیږي تا ته من سیئتین څه تکلیف په من نفسک نو دا ستا د نفس د غلطۍ د وجې نه ده دې ده کې ډېر زبردست سوال دی په دې دغه کې په دې آیات کې دا خبره خو مخکې الله تعالی رد کړله چې دا منافقانو خبره وه مخکې منافقانو دا ټکی وایه که نه که تا ته څه حسنه او خوشحالي ورسیږي نو وایي دا د الله تعالی طرف نه ده او که څه مصیبت ورسیږي نو بیا پیغمبر ته نسبت کوي نو الله تعالی په هغې باندې رد وکړه چې قل کل من عند الله دا دوانه د الله تعالی طرف نه دي نو دې ځای کې اوس الله تعالی خو بیا دغه منافقانو خبرې تایید پکې راغی په دې آیات کې خبر باندې به انشاءالله پوه شوي نو د دې ډېر جوابونه مفسرینو کړي دي خو لیکي نه اسان جواب پکې راټول نه دا دی چې د دې آیات په ابتدا کې لفظ د یقولونه مقدر دی یقولون دغه منافقان وای ما اصابک من حسنتین هغه چې ورسیږي تا ته څه خوشحالي په من الله نو دا د الله تعالی طرف نه ده و ما اصابک من سیئتین هغه چې ورسیږي تا ته تکلیف په من نفسک نو دا ستا د وجې نه دی و ارسلنا کل الناس رسولا او ته لېږلی مونږه للناس د خلکو لپاره رسولا پیغمبر وکفا بالله شهیدا او پوره دی الله تعالی حاضر ناظر وکفا بالله شهیدا پوره او پوره دی الله تعالی حاضر ناظر